الله الرحمن الرحیم په مخکنی رکو کې د منافقانو بیان شو چې منافقان سړي منافقان خزه دا ټول یو د بل سره لګیدلی دی او یو شی دی بیا د کافرو بیان شو بیا د هغې نه د مؤمنانو بیان شو چې مؤمنان سړي مؤمنانې ښځې بعضې د بعضو دوستان دي او بیا د هغوی کارنامې بیان کړئ چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا به کوي اعمال صالحه اقامت الصلات ایتاء زکات دا به کوي اوس مسله ده دغه منافقان دغه کافران چې د اسلام خلاف دی او د اسلام مخالفت کوي دوی پسې ډانګ راوالي او جهاد وسره وکړي یا ایوه النبیو ای پیغمبره یا ایوه النبیو ای پیغمبره جاهد الکفار جهاد وکړه د کافرو سره جاهد الکفار جهاد وکړه د کافرو سره والمنافقین او د منافقانو سره راپاسه او د دې کافرو سره هم جهاد وکړه او د دې منافقانو سره هم جهاد وکړه سوال پیدا کیږي چې کافرو سره خو جهاد کو په دې خو پوهیږو منافقانو سره څنګه جهاد کو کله ناکله به یو منافق یو غیر مناسب خبره وکړه عمر صاحب به سوال وکړه چې حضرت ما ته اجازه وکړه چې د ده نه دا سر ووم پیغمبر اسلام ورته وایي نه نه نه نه مې کوئ نو دې ځنه خو معلومیږي چې منافق سره جهاد نشته دا دلته څنګه حکم د جهاد راغی نو مزاری استاد عجیبه کار کوي هغه وایي چې ای پیغمبره جاهد الکفار بسیف د کافرو سره جهاد وکړه په توره باندې وسره جهاد کوه په وسله باندې وسره جهاد کوه والمنافقین او د منافقانو سره هم جهاد کوه خو باللسان په ژبه باندې یا خدای هم داسې داسې کوي دا ولې داسې کوئ دا د رسول الله مخالفت ولې کوي دا د مسلمانانو پورې ټوقې ولې کوي والمنافقین او د منافقانو سره په ژبه وغلظ علیهم او سختی وکړه په دوی باندې وغلظ علیهم سختی وکړه په دوی باندې سختی وکړه څه مطلب ځینې خلک وایي سختی وکړه په دوی باندې لسانن په ژبه دې منافقانو ته داسې پستې پستې او نرمې نرمې خبرې مه کوئ داسې ستغې ستغې او کلکې کلکې او د رټنې خبرې ورته کوې چې لږ زور والي ایمان راوړي واغلظ او سختی وکړه علیهم په دوی باندې دا سختې او کلکې خبرې ورته کوه یا مراد د سختۍ نه فعلا د فعلا کله چې دوی جرم وکړو جرم ورته مه معاف کوه فورا را پاسه سختی وسره کو او دغه جرم چې کومه سزا دغه ولا دغه کا ورکا ومأواهم جهنم او زید او سیدو داغوی جهنم دی و بئس المصیر او دا ډیر بد زید واپس کیدو دی بیا اشاره کوي یو واقع ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تبوک کې دی بیان کوي د منافقانو ذکر راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم د منافقانو سخت بد ووی چې وی وی په دې ډله کې د منافقانو یو نماینده و جلاس ورته وایي جلاس هغه و نو هغه خپلو ملګرو ته وایي چې که دا پیغمبر په دې خپلو خبرو کې ریښتونی وي نو فنحنو اشر من الحمیر موږ به د خرو نه بدتره یو مطلب دا دی چې دا پیغمبر رښتیا نه وي که دا پیغمبر رښتیا وي نو موږ به د خرو نه دغه یو بدتره یو یو صحابي دی حضرت عامر ابن قیس هغه وایي ما ورته وي او تاسو د خرو نه هم بدتره یې او د سپو نه هم بدتره یې خیر سفر نو ما وی رسول الله ته څه مسله نه جوړوم ورته مې ونه وي چې کله رسول الله مدینې ته راغی نو عامر صاحب وی زه وله ورلم ورته مې وی حضرت جلاس منافق خو داسې داسې خبرې وکړې وی ښه راویې غواړئ چې ګورو جلاس راغی ورته وایي هلکه تا په پلاني ځای کې داسې خبرې کولې وایي حضرت څوک وایي عامر ابن قیس وایي زه ویم که نه ولې زما مخکې دی نه کولې د انکار وکړي چې صاحب معنی دی ویلې هغه وی ما ندی ویلی او دا عامر ورته وی تا ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ښځه راپاسې او زما د منبر سره دواړه قسم وکړي جلاس راپاسې د منافق د رسول پاک د منبر سره قسم وکړ چې ما دا خبره نه ده کړې عامر ابن قیس راغی هغه هم دا دغه وکړه قسم وکړ چې والله چې زما تې په دې غوږونو واورېده چې دا خبره یې کړې ده او د هغې نه پس بیا عامر ابن قیس لاسونه اسمان ته ونیول چې یا الله ته ښه پوهېږې چې دې منافق دا خبره کړې ده خو ربه ته زما تصدیق په خپل پیغمبر راولیږي چې د وحې په ذریعه باندې زما تصدیق وشي دا مجلس لا ختم شوی نو چې دا آیاتونه رالل چې دا آیاتونه رالل بیا ورته لږ آخر کې دغه دی چې که دې خلکو توبه وویسته نو دا به دوی له ښي نو دا جلاس را مخکې شو جړونکی و وی حضرت ډېر لوی مهربان الله دی نو دا څه چې دې امیر ویلی دی دی بلکل رښتیا ویلی دی ما دا خبرې کړي دي خو الله مهربانه دا دی چې د توبې دروازه بیا هم په ما نه ده بنده کړې بیا هم الله ما ته دعوت د توبې راکوي حضرت زما د توبې ما دا خبرې کړې دي آینده دپاره به بیا نه کوم د دې وجې نه هغه بیا مسلمان شو فحسنه اسلامه اسلام بیا ډېر ښایسته و نو وایي یحلفونه دا منافقان قسمونه کوي بالله په الله یحلفون دا منافقان قسمونه کوي بالله په الله ما قالو چې دوی نه ده ویلې دا خبره حضرت دا تا ته چې کومه خبره را رسېدلې ده دا خبره دوی نه ده کړې ولقد قالو او یقینا ویلې ده دوی کلمت الکفر هغه کلمه د کفر وکفرو او دوی ښکاره کړی دی کفر بعد اسلامهم پس د ښکاره کولو د اسلام نه تر اوسه پورې امن نه امن نه ټکې وي خو چې دا ټکې ووې په دې سره د اسلام نه پسې کفر ښکاره یو بله د منافقانو بدکاری وهم او قصد که دی منافقانو وهم او قصد که دی منافقانو بما په هغه خبره لم ینالو چې هغوی حاصله نکړه دوی یو د یو خبرې قصد وکړو د یو خبرې اراده وکړه خو الله پاک په هغه خبره کې دوی کامیاب نکړه هغه خبره څه وه نو دوی ډېر کارونه کړي دي یو کار دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک نه را روانو تبوک نه په لاره خبره وشوه داسې یو ځای په غره کې تنګه نری لاره وه لاندې خوړو خوا لږه اوږده وه صحابه ووی چې رسول پاک به په دې پاس لنډه لار باندې ووړي یې کنډه وباندې او موږ به دا خوړ کې لاړ شو دې منافقانو غنیمت وګڼو دولس کسه منافقان رالل دغه پاس کنډو کې کېناستل چې کله رسول الله راشي موږ به د دې دغه نه وغورځو د کمر نه لاندې ختم بشي هغه جبریل علیه صلات وسلام راغی رسول الله ته دا ټول حالت بیان کړ چې پیغمبر اسلام کله په دې لاره ته د ځانې مخکې یو صحابي ولیږه حضرت حذیفه چې منډه دغلته هغه به ایمانه ناست دی هغه وځغلوه نو حضرت حذیفه بیا راغی او دغه خلک یې وزغلول نو وهمو او دوی قصد وکړو بما په هغه خبره لم ینالو چې هغه حاصله نه کړه دوی یا که ستاسو خیالو په پنځم کال د هجرت چې رسول الله غزوه بني المستلق له تلی او که نه نو چې واپس راته نو هلته عبدالله ابن ابی څه وایي چې لئن رجعنا الی المدینه لا یخرجن الاعز منها الازل که چېرې مونږ مدینې ته لاړو د مدینې خلک به زه راغونډوم او دا پیغمبر او مؤمنان به د دغه نه وباسو د مدینې نه لیکن الله تعالی دوی په دې باندې کې کامیاب نه کړو هلکه دا پیغمبر تاسو سره څه بد کړي دي د مدینه خلکو رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو تاسو ته عزت درکړی دی هغه خو د سره څه بد نه دی کړی وما نقمو او هغوی بد نه ګڼو د رسول الله نه الا ان اغناهم الله مګر دا چې مالدار کړه هغوی له الله ورسوله د الله رسول من فضله د خپل فضل نه الله په دوی باندې فضل وکړو او په خپل فضل چې دی دوی مالدار کړو د رسول الله په لاس دوی مالدار کړو د مدینه زور تاریخ چې تاسو وګورئ نو ډیر کمزور دی د مدینه خلق په تمام عربو کې خوار نه خوار غریب نه غریب د ذلیلو نه ذلیله خو چې کله رسول الله ورته راغی الله ورته عزت هم ورکړ عزتمن شو په ټولو قومونو باندې اوچت شو او د اطرافو نه دا غنیمتونه راوچلېدل راوچلېدل نو د مدینې خلک بیا دغه شو مالدار شو نو هلکه تاسو سره رسول الله څه کړي بد کړي دي دی د سره کړي دي چا څه کیسابولی نه الله عزت درکو غریبانان وی الله درته مال درکو فان یتوبو کشر دی منافقانو توبه وسته د خپل منافقت نه دوی باندې دروازه بنده نه ده نو یکو وی به دا توبه خیر لهم ډیره ښه د دوی دپاره د دې ټکي د وجې نه جلاس بیا ایمان راوړو و ان یتولو او که چېرې دوی وګرځېدل د توبې نه یعذبهم الله نو عذاب به ورکړي هغوی ته الله عذابا علیما عذاب درناک فی دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې وما لهم نشته د دوی دپاره فی الارض په ځمکه کې من ولی امداد من ولی یو دوست ولا نصیر او نه مددګار ومنهم او بعضې د دې منافقانو نه په منافقانو کې یو بلو دا مخکې ډیر ښه سړی رسول الله صلی وسلم ته راغی وی حضرت ما ته دعا وکړه چې الله را له دنیا راکي مال پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وی ولې ما پسې د تک خوښ نه دی زما دا طریقه د خوښه نه ده په خدای قسم که زه وغواړم الله به ما سره د مدینې غرونه سره کړي او را سره به رواني دا به سري او ما سره به رواني لیکن زما دا خوښه ده چې یو ورځ موړیم او بل ورځ وږیم چې وږیم صبر به کوم او چې موړیم شکر به ادا کوم دا دوه طریقې دي د الله د رضا خیر بل ورځ بیا راغی وی حضرت ما ته دوا وکړه چې زه مالدار شم او په خدای مې دې قسم وي چې دې خلکو په سره به خیراتونه به هم کوم زکاتونه به هم ورکوم دې غریبانانو سره به هر څه کوم چې څومره حقونه دي ټول به ورکوم پیغمبر سم ورته دعا وکړه چې دعا یې وکړه د ځان له وزې واغشتې د پیغمبر دعا وه هغه اوزې داسې زیاتېدې لکه دا دغه نه دي مثل دود لکه دا د ریخمو دا چینجي نه دي داسې سره زیاتې شوې نو دونه زیاتې شو چې بیا په مدینه کې نشوې ساتلې نو بیا داسې بار ووته یو دره وه په هغې کې نو بیا به دی د ماسپخین منځله راته او د مازدیګر منځله به راته خو د دې درې منځونو نه پاتې شو دا هغه دنیا وه سهار مانځه له به نه رات ماسوتن به نه رات لرې و ماښام به نه رات بیا دا مال نور هم وی ډېر شو نو په دې نږدې خوړ کې هم نه ځایده نو بیا لږ نور هم لرې لاړ وی بیا به صرف د جمعې مانځله راته پنج وخته مانځله به نه راته بیا وی د هغې نه هم زیات شو نو بیا دونه لرې لاړو چې د جمعې مانځه له به بیا نه رات بیا چې کله د زکات د فرض کېدو حکم راغی رسول الله دته یو دوه کسان ورولیږل د زکات باره کې چې موږ له زکات د دې مال را هغه انکار وکړ چې صاحب دا خو یو دغه نه دی حق نو د زکات نه انکار وکړ چې زکات نه انکار وکړه الله د آیتونه نازل کړي چې هلکه د اوسه پورې دې څه قسمونه کول چې وږې تږې وي او چې الله بیا مور کړي نو اوس څه ومنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دی عاهد الله چې هغه واده وکړه د الله سره بعضې د دوی نه هغه څوک دي عاهد الله چې هغه وعده وکړه د الله سره څه وایي لئن آتانا که چېرې دغې الله راکه موږ ته من فضله د خپل فضل نه مراد د فضل نه څه دی حلال مال که دې الله موږ ته راکه خپل فضل لنصدقن نو خامخا خامخا موږ به خیرات کوو د هغې نه ولنکونن او خامخا شو به مونږ من الصالحین د نیکانو نه بیا به خیراتونه هم کوم او دیندار او نیک به یم فلما آتاهم کله چې الله ورکا هغوی ته من فضله د خپل فضل نه نو بخیلو به دوی شوموالی وکړه په هغې وتولو دوی وګرځېدل د خپلې خبرې نه وهم او دا منافقان چې دي د دوی عادت څه دی دا منافقان چې دي معرضون دوی مخ ګرځوونکي دي د دوی عادت اعراض دی فاعقبهم نو الله وګرځو اخري انجام د هغوی فاعقبهم الله وګرځو اخري انجام د دوی نفاقا منافقت فی قلوبهم په زنو د دوی کې آخر کې زکات هم بیا سووې ټکسې ورته ووې الى یوم یلقونه او دا منافقت به وی وی وی وی تر د مرګ پورې الی یوم یلقونه تر د هغې ورځې پورې چې دوی میلو شي د الله سره چې هغه د مرګ ورځ ده او دا ولی الله د دوی آخري انجام منافقت وګرځو بما اخلف الله په سبب د خلاف کولو د دوی د الله سره ما د هغې وعدوه چې دوی د الله سره وعده کړې وه الله سره وعده کړې وه که الله موږ ته مال راکه نو لنصدقنه موږ به صدقې کوو فرض او نفل ارس هغه چې الله مال ورکه بیا خلاف وکړو بما کې دا بې سببیه ده ما مصدریه دی بما اخلف الله په سبب د خلاف کولو د دوی د الله نه ما د هغه خبرې وعدوه چې دوی د الله سره وعده کړې وه و بما کانو یکذبون او په سبب د دروغ ویلو د دوی علم یعلمو ایا معلومه نه ده د منافقانو ته ان الله چې یقینا الله یعلم سرهم الله عالم دی په هغه پټه خبره د دوی و نجواهم په سرګوشی د دوی چې هغه یو سړی بل ته په غوږ کې خبره کوي و ان الله یقینا الله علام الغیوب هغه ډیر ښه عالم دی په پټو باندې الله تعالی په تمامو پټو شینو باندې هغه عالم دی دا بیا د منافقانو یو بل رزالت په غزوه تبوک کې رسول, رسول پاک صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې سخت سفر دی خلک ډیر دي چاندې وکې مالونه راوړی عبدالرحمن ابن عوف سلور زره روپۍ راوړې د هغه زمانې سلور زره د هغه زمانې دوه سوه روپۍ نن تقریبا ساویا زره تې جوړیږي د سلور زره روپۍ راوړې وی حضرت اته زر روپۍ را سره وې سلور زره مې چانده کې راوړې او سلور زره مې بچو ته پرېښوې رسول پاک ورته وایي چې دا کم د بچو ته پرېښې دي هغې کې دې الله برکت واچوي او چې دا کم دې راوړې الله دې دې کې برکت واچوي مزري استاذ وایي د رسول پاک دعا وه چې د عبدالرحمن ابن عوب دونه مال دونه مالدارو چې کله دې مړ شو د ده دوه ښځې پاتې شوې بخاري کې به راته راشي چې دوه ښځې پاتې شوې د ښځې د خاون په مال کې چې اولادې وي اتمه حصه کیږي او که دوه ښځې نو د اتمه په شریکه شوه نیمه د یوې نیمه د بلې نو ما وی دی چې مړ شو دوه ښځې وي د دې دواړو ښځو په شریکه باندې اتمه کېده د ده وارثانو د دې یوې ښځې سره د اتمې حصې په نیمه باندې صلح وکړه چې ته موږ نه ټول حق مه غواړه اتیا زره روپۍ به تاله درکو نو په اتیا زره روپۍ باندې ورسره دغه وکړه صلح ورنه د دې حق زیات کړه د بیا اندازې مالو یو بل دی صحابي انصاري هغه سل سټې قجورې راوړې چې دی راوړې منافقان څه وایي مرائن دا ریاکار دی دا بی بیمانه سړی چی بیکاره په خپل هم څه نه کوي نورو پورې هم خاندي هلکه د دې یو شي نه ځان بچ کوی دا ځینې خلک عمرو لځي ډېر اجونو لزی دی به دلته وی نو دا څه لزی نو ولې په دې پیسو باندې په دې علاقه کې د غریبانانو سره ولې ښه نه کوي او پلانې نه کوي پلانې نه کوي دا خبرې ورپسې کوي هلکه چې دا لاړ پیسې په دغه کې ولګولې نو ته پسه کې خو دا تاسو ته چې نه دی خو دا پیسې په غریبانانو لګوه که نه یو سړی نیک عمل کوي او په هغې باندې ته اعتراضونه کوې دا اجله ولې ځي دا عمرې له ولې ځي او هغه پیسې دلته ولې نه لګوي دا کار د بل چا نه دی دا د چا دی د دغه قوم دی چې دا خندا کوي د منافقانو کار دی تاسو دې نه خبر یې چې حج کې څومره اجر دی دونه خبر یې چې په عمره کې څومره اجر دی خدای په خیر کوي چې لاړ شئ او په حرم کې یو موس کوي په یو لک باندې دی هلته طواف کوي د هغې څومره اجر خانه کعبې ته ګورې د هغې څومره اجر هغه چې بیا د خپلې دیرې نه حرم ته راځي او د حرم نه دیرې ته ځي په دا یو یو قدم الله څومره اجر ورکوي هغه ځینو کې چې نظارې کوي او هغه ځای ته ګورې د هغې څومره اجر ناسې دوی وایي مرائن دا ریاکار دی دا عیب یې پې ولګو یو بل سړی و غریب ابو عقیل به ورته وي هغه یو دړی قجورې راوړي وی حضرت دا مې مزدوري کړې او دا مې ګټلي دي دا مې راوړي نو دوی څه وایي الله په یو دړی څه کوي خو دا دی هسې وایي چې زما نامه هم په چنده ورکوونکو کې ولیکل شي کنی ورنه الله په دې څه کوي چې هغه څوک ډېر خیرات کوي په هغې هم عیب لګوي چې څوک لږ کوي په هغې هم لګوي الذین دا منافقان هغه خلق دي یلمسونه چې هغوی عیب لګوي المتطوعین په هغه شوق کوونکو المتطوعین په هغه شوق کوونکو من المؤمنین د مؤمنانو نه چې کوم مؤمنان دي او هغوی شوق کوونکي دي هلکه په څه کې رغبت کوي په څه کې شوق کوي فی الصدقات په صدقو کې ډېرې صدقې وکړي په هغوی هم دې اعتراض کوي چې دا مرائن دی والذین او په هغه خلکو باندې مې اعتراض کوي لا یجدون چې هغوی نه مومي الا جهدهم مګر خپل محنت او مشقت غریب چېرته مزدوري وکړي او هغه مزدورۍ باندې څه وګټي او بیا راوړي فیسخرون دوی ټوقې کوي خنداګانې کوي منهم د دوی پورې سخر الله الله به ټوقې وکړي منهم د دوی پورې ولهم شته د دوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو سردار بیمار شو او داسې بیمار شو چې د مرګ په بیمارۍ پریوت د هغه یو زوی دی ډېر مخلص و بې اندازې هغه راغی رسول الله ته جړونکی دی وی حضرت هغه زما پلار چې دی نو بیمار دی او غټ بدعمله و حضرت یو سوال درته کوم لږ ولا د الله نه بخښنه وغواړه چې الله زما د پلار ته دا ګناهونه دغه کړي معاف کړي نو الله دا وی استغفر لهم ته بخنه وغواړه هغوی له او لا تستغفر لهم یا ته بخنه مه غواړه دوی له رسول پاک ته وی ستا بخنه او ستا نه بخنه د منافقانو په باره کې یو شی دی که له بخنه غواړم الله بخنه ورته نه کوي او که نه غواړم نه کوي ان تستغفر لهم که چېرې ته بخښنه وغواړې د دوی دپاره سبعین مرتا اویا پیرې فلن یغفر الله لهم هېڅکله به الله بخښنه ونکړي دوی ته ولذلک دا خبره بانهم کفروا بالله په دې وجه چې دوی کفر کړی دی په الله ورسوله او د الله په رسول والله الله پاک چې دی لا یهدي القوم الفاسقین هغه هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی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 الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زموږ نه الله نصیب وګرځوي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي خاص کر د کانسر بیماری دی هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله هغوی ته صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي د ملګرو بچي په سفر باندې دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړئ. زمونږ ملګري دي، عمرو له تللي دي، نور سفرونو باندې دي، هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله پاک یې کامیاب کړي او خپل خوشحاله خپل وطن ته روغ جوړ راولي. وصلی الله تعالی.